همدارنګه زموږ یو بل اوریدونکی محمد شفیق جهادیار پوښتنه کوي و د جمعې د لمانځه څخه وروسته دغه شپږ رکعته لمونځ څه شی دی امسا مبارک او یاران مبارکان رضی الله عنهم هغه په دغه مسله کې اختلاف لري اختلاف یې په عدد کې د رکعاتو دی یعنی په شمار کې د رکعاتو حضرت امام صاحب مبارک فرمایي وایي چې فصل المانزه د جمعې څلور رکعات سنت وکي هغه هم ډک وکي لکه هغه د ماپشن څلور رکعات سنت چې د مخه تر پرځي یا د جمعې مبارکي هغه څلور رکعات سنت چې د مخه تر پرځي دا ورسته څلور رکعات پر هغه طریقه باندې کیږي او یاران مبارکان وایي چې شپږ رکاته به وکړي څلور په یوه نیت او دوه بیا په بل نیت علیده سلام بیا غواړي اصل منشه د اختلاف او هغه سبب د اختلاف هغه احادیث مقدسه دا روایات راغلي دي چې علیه السلام مبارک منور معزز محترم پس له جمعې مبارکې څخه څلور رکاته کړي دي یو حدیث روایت دغه راځي او بل حدیث مقدس کې راځي چې عليه السلام مبارک فصل المانزه د جمعې دوه رکعته کړي اوس نو حضرت امام صاحب مبارک وایي وایي په زمن کې د څلورو ادوه رکعاتم سته احادیث خو دوه قسمه رااله څلور رکعاته هم راغلي دي دوه رکعاته هم راغلي دي نو دوه په زمن کې د څلورو موجود دي هغه څلور رکعاته چې مو وکړه زمه مو فارغه ده او یاران مبارکان صاحبه امام ابو یوسف صاحب او امام محمد ابن حسن شیبانی رضی الله عنهما هغه فرمایي چې عمل په حدیثینو باید موږ وکړو هغه حدیث چې وایي څلور رکعته راغلي دي څلور به کېږي د هغه حدیث نه وایي او هغه حدیث مقدس چې دوه رکعته علیه السلام باره کړي دي په هغه حدیث به هم عمل کوي دوه به هم کوي نو څلور او دوه دا چې سره جمع کوي او په حساب کې خطا نه سي نو مجموعه شپږ رکعته کېږي نو ځکه یاران قول په سته وکړي شپږ رکعته سنت مؤکد ورته وایي احتیاط په مذهب کې د یارانو دی حضراتو نو تاسو د جمعې مبارکې تر نازو وروسته دغه شپږ رکعات کوئ او دا شپږ ټوله سنت دي والسلام